ای جنت کې هر شی وسأله رجل او بل سړي ورنه تاسو کو فقال يا رسول الله هل في الجنه من ابل اغه وخان بغرزول چې کوچان وو چې آیا په جنت کې به وخان وي قال فلم يقل له ما قال صاحب راوي وايي چې هغه جواب نه کور چا کومي بل ملګری تور ک دا سي وته وی فقال نو ویل ان رجلا من اهل الجنه چې یو سړی به جنتیانو کې داسې وي استاذن ربه فی زرع چې خدای پاک نه به دا اجازه وغواړي چې خدای پاک زمیندار به وي چې ما ته خو کرونده مزه راکوي فقال له خدای پاک به ورته ووایي الست فیما شئت ایا ته ولې دا نه دي چې د کوم ما درته درکړي په دې کې خوښ نه قال بلا دی به ورته چې ولې نه دا مې خوښ دي ولکني احب ان ازرع خو ما ته دا خوند راکوي چې زه کرونده وکړم فبذر بیج به وغورځي فبادر الطرف نباته و استواءه و استحصاده چې ورته ګوري آب غټ شوي او سم د کروندې قابل وي شنه شنه بیا به زر زیړ شي او پاخه به شي یا کټ به شي فکان امثال الجبال غټ هغه ریشه به شي ریشه به ونه جوړه شي او داسې غرونو غوندې ریشه به پرته وي فیقول الله تعالی دونک یا ابن آدم ورځه دغه دي فانه لا یشبهک شیء تا به څه موړ نه کړي بنی آدمه فقال الاعرابی هغه اعرابی ورته وویل حضور صلی الله علیه وسلم ته والله لا تجده الا قریشیا او انصاریا دا به بیا نه وي مګر لا به قریشي سړی لا به انصاري ولی فانهم اصحاب زرع دو به د کروندې کولې نو دا به هغه دا خواهشات کوي مون خو کروندی نکو و اما نحن فلسنا باصحاب زرع مون خو کروندی نکو فضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ضحک چکه وکړه په پیسې یې وتیره چې دا به چېرته کروندو والي ولې هر څوک د هغه خپل شیونو تمنا کوي شاه جی دا بخاری شریف روایت تا مشکات شریف کتاب الفتن کې رخیسته ده پانچ ہزار چھ سو ترپن نمبر حدیث تا ثم آخر ذالک رؤیت رب العالمین او دین بعد آخر انتہائی خوشی سوی خدای دی مونږ ته نصیب کی بار بار ډیر ډیر واری هغه رؤیت تی خدای پاک به یی یراه المؤمنون بغیر کیف و ادراک و ضرب من مثال فینسون النعیم اذا رأوه فیا خسران اهل الاعتزال معتزلہ دا نه مانی مونږ وای چی تاسو پار دی خساره مونږ ته دی خدای نصیب کی تاسو دی شلواری نی ثم آخر ذلك رؤیت رب العالمین و ظهور سلطان التجلیات فی جنت الکثیب پا جنت الکثیب کی ثم کا بیا ودین بعد سی دی وایي چې دې نه بعد بیا ماته پته نه لګي ځکه چې شارح نه دي بیان کړي نو نور به زه څه بیانوم ثم کائن بعد ذلک ما ما اسکت عنه هغه نه زه ساکت کېږم ولا اذکره نه ذکر کوم اقتداء بالشارح د شارح پسې چې کوم اقتدا کوم هغه اوږد حدیث مې بلفظه نه درته وویله خو به هر حال آخر اهل النار او خو حاصل مې چې درته وویله کنه ما به لفظ هند نقل کړه دا مشکات شریف کتاب الفتن کې هغه شته 5582 نمبر حدیث ته خنا وخت اسی بیا مرور تپو کوي الأشجار ساجدة تمشي إليه رفق يرفق کرم يکرم باب نه هم استعمالیږي د دې صله با او لام او علی درې واړه استعمالیږي ارتفق به ارتفق له ارتفق علیه فیدی اغستلو په معنی سره د دې لغوي استعمال او دا ارتفاقات د ارتفاق جمع دا او دلتا لغوی معنی آخو ما در توضاحت وکو البتا پا اصطلاح کی دا د شاہ صاحب یو مخصوص اصطلاح دا, دا ارتفاق لفظ شاہ صاحب زنی شیونو کی خپل مخصوص اصطلاحات تی نو ارتفاق دا د ده یو مخصوص اصطلاح ده او دی په دې کتاب کې او دارنګه په خپلو نورو کتابونو کې دا اصطلاح په کثرت سره استعمالوي او ارتفاق چاته ورتائی دی شاہ صاحب رحم مطابق ارتفاق شاہ صاحب چی دیتا وائی چی یو سڑے په سهولت سره هلکه دا وباسه دا کسان په سهولت سره د زندګی تیرولو تدابیر د زندګی په سهولت سره تیرولو تدابیر او سوچ او انتظامات کول دی تسوتای ارتفاق وائی چی سڑے پا سہولت سرا دا زندگی چکی تیر کی نو دا دا شاہ صاحب یو خپل اصطلاح سلا ارتفاق نو اوس په دې کې د ارتفاقاتو چې دا بحث تا بس حاصله خلاصه دا ده چې د سهولت سره زندگی تیرولو طریقې او تدابیر سوچ کولو ته ارتفاق وایي یعنی مفید منصوبې مفید سکیمونه مفید منصوبه بندی کول چې په سهولت سره بیا ما زندگی تیر شي دې ته سوتای ارتفاق وای اوس په دې مبحث کې شاہ صاحب ارتفاقات چکے بحث کئی اور ارتفاق سندی صاحب لکی چی ارتفاقات جمع ارتفاق په معنی دی چا سره انتفاع سره انتفاع فیدی اغستلو سره برفقین په نرمی سره اصل کی دا مقصود خو په دې ټول دنیا کې حضرت انسان دا ادا نور ټول کائنات دا دی انسان خدمت تے پارچ دی لگیا دی نو اوس دا ټول کائنات چی دی انسان خدمت دی پارا دی او دا انسان دی پارا خدای پاک مسخر کری دی یعنی انسان لدینا فائدہ اخلی ابر بادو مہ خورشید و فلک در کارن تا تنانی بکفاری و بغفلت نخوری ہما از بہر تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرما نبری نو دا ټول دی انسان فیدی دی پار خدای پاک چی دی پیدا کری دی لیکن انسان چی کلا لدغو شئینو نا فیدہ اخلی نو پا دی کی دو ابا کئی او سختی کئی خشونت غندی کئی ابا کئی نو انسان بیا دی عقل چونکه انسان ته خدای پاک جوهر دی عقل ورکړی دا په ایغه ذریعه سره دا شئینا ځان ته دی عقل پرانا کی په نرمی سره داسې مسخر غوندې کی چې دا هغه خپل فائدہ چکی ورنه واخلي لکه انسان دی عقل پرانا کی هاتی مسخر کی بی ګرځي او رزق په حاصلې او ماشومان پسوري شیر زمریان دا چکی مسخر کی اسی زمکه ورنه ابا کې سخت ای بیا حل پکې وچلې بیا نرم شي پسته شي بیا پکې بیج واچي بیا چسی زرغون شي نو سندی سے وای چې دا کائنات دا اسی دی انسان فائدې نه انکار کوي خو انسان چې په نرمی سره په سهولت سره او په عقل ذریعه سره بیا مقصد دا چې دی کې هغه تدابیر استعمال کی هغه خپل منفعت حصول دی پاره چه کی برابر کی او دی بیا نفع ورنه حاصلی دی کار تا چه ورته ارتفاق وائی دی کار تا ارتفاق وائی نو اس پا دی مبحث کی شاہ صاحب دی ارتفاقاتو چکے بحث کئی یو بنی نوع وی او یو بنی جنس وی بنو جنس دو چاته ورتای چی په جنس کی کوم شینا بل شی سره شریکی نو دیتا بنی اجناس وایی بنی جنس او یو بنی نوع وی چی په نوع کی کوم شینا بل شی سره شریک وی نو دو دیتا ورتای چی دا دی دخشی بنو نوع دی چی دی بنو نوع اوس دا ارتفاقات بیا په دوه قسمه دی یعنی دا مفید تدابیر مفید سکیمونه مفید منصوبه بندی د زندگی په سهولت سره تیرولو طریقی دا بیا په دوه قسمه دی یو فطری دی او یو اکتسابی دی دا فطری طریقی دا خدای پاک په ټولو حیواناتو کی چی دی غرزولی دی هر حیوان په کہ دا خدای پاک الہام کړی دا چې ته به زندگی څنګه تیرای چې کله وګی شي تګی شي نو د خوراک زی ته ورشي چې کله تګی شي د سکلو ځای ته ورشي کله ګرمي وشي بیا بوټی ته سوری ته شي کله یخنی وشي بیا له بوټی نه راشي چې ته لمر ته نو دا فطری اغا تدابیر نافعه دی دا خدای پاک په ټولو حیواناتو کې اچولی دی انسان هم ورسره پکې شامل ده البته انسان ته خدای پاک چونکه عقل ورکړی ده ادی دی انسان صورت نوعیه دی نور ټول حیوانات په صورت نوعیه باندې خدای پاک فائق پیدا کړی ده نو دیو جنا دی انسان سو خصوصیات تی دی اغی دی وجنا انسان تا یو نور قسم ارتفاقات حاصل دی چی اغی تا ارتفاقات اقتصادی وائی چی آدائی پا کسب سر چکے حاصلی گورا نور حیوانات انسان تا دا خصوصیات حاصل دی نور حیوانات چی کوم کارونه کئی اغا دی اقتضاء طبع دی وجنه کئی طبیعت دی اغا اقتضاء کی بی اغا کار کئی زناور وگیشی نو طبیعت خوراک غواړي بیا د لار شي خوراک کوي چې کله طبیعت خوراک نه غواړي الته پکې غول غشایو کی الته پیغه خوراک کی الته چسګي د ډول لګي سملی او کله طبیعت اقتضاد اسکلو کی لارشی وبس کی طبیعت اقتضا دی دی نور رامی توبو کی آ بلی مادی پسی چکی منڈ کی دا کسا توئی کی نو دا حیوانات چی سونا کارونا کئی دا صرف از صرف دی اقتضا دی طبیعت تی وجہ نئی کئی البتہ حضرت انسان چی دا آدا سے ندا ٹک تا دیر کارونا دی انسان آدی اقتضا دی طبیعت تی وجہ نوی لیکن ډیر کارونه داسی وی دی انسان چی اغا دی مقصد دا دی چی دی عقل عقل دی وجنه وی اگر که طبیعت تی ایغا نه چکی ابا کئی او په طبیعت باندې اغا چی وی بوج وی ځکه چې د عقل جوهر خدای پاک صرف چا ته ورکړی دا انسان ته ورکړی دا او ډیر کله ته ګوره انسان د مفاد عامه رای کلی دا د شاه صاحب خپل اصطلاحات دی مفاد عامه رای کلی چی ټول خلقو پکی فائدہ ای انسان کله داسی کارونه کئی اگر که هغه په طبیعت باندې چوی بوج وی لکه انسان نظام صالح دی پاره کوشش کئی چی په دې دنیا کې یو صحیح نظام صالح نظام راولی چی هغه ته چوتای اسلامی نظام وای اگر که په دې راوستولو کې څونه تکالیف وي دې پاره د جهاد ضرورت دی دا نورې کیسې دي هسې په دغو باندې اسلامونه نه راځي دا هسې صرف هغه پورې رسېدل وي تر پیسو ځای پورې پوه شي نو دې پاره طریقه چې دا هغه جهاد ده په جهاد سره په دې دنیا کې نظام صالح راتلی شي چی ایغا تا اسلامی نظام وائی لیکن جہاد سونا شاق او مشکل وی پچا باندے پا طبیعت باندے دا خو تقاضا دی طبیعت خو نی تقاضا دی طبیعت خدا نی چی تو دی پسنگر کی پا گرم و پا یخ و گولی دی سر نا آخوا دی خوا تیری گی خوری وری طبیعت تی تقاضا خدا دی چی پا کور کی دی پروت خپل بال بچ سرا او خپل پا آرام باندی دی چکے خوبونا کئے خوراکونا او سکل دی کئے لیکن انسان ته چونکه خدای عقل ورکړی نو دی د هغه نظام صالح دپاره چه کوي کوشش کوي دارنګې دی په خپل نفس کې بلند اخلاق پیدا کوي حالانکه آپ نفس باندې بوج وي سخاوت شجاعت سماحت عدالت دا شئینا پیدا کوي دا په مزاج باندې چوي بوج وي دارنګي دی داسی کارونه کوي چې بیا دی عذاب دی آخرت نه چسی خلاص شي دارنګ انسان داسی کارونه کوي چې په خلقو زړه کې دی دچ رایسی او عظمت او هیبت رایسی اگر که هغه کې ډیر لوی تکلیفونه وي ولی چې د کوم مقصد دا دی چې لوی درجو ته رسیدلی دا په اسانه نه جیلونه تیر کړی او سړی تودی تیر کړی او به یو لوی چسی بلا شای ورنه جوړ سی بیا خلق ورته چکه سلامونه کوي لیکن اول نه خو دا شیونه په طبیعت باندې چې وي مشکل وي نو دا انسان ټول کارونه دا صرف تی اقتضا دی طبیعت تی وجنا نی بلکہ کلا دای دی مفاد عامہ او نظام صالح او مقصد دی عام خلق فیدی دی وجنا یو کار کئی یعنی دی عقل تقاضو دی وجنا اگر کا طبیعت اغنا چکی انکار کئی نمبر ایک دوم نمبر دا ده چې دا نور ځناور چې کوم کار کوي نو آ صرف حاجت روائی کئی اغا کار پورا کئی نور پا اغی کے دی نظافت دی ظرافت دی پاکیزگی دی دیشی طالب دے پا اغی کے نوی زناور دا خوراک تا ازڑوشو بس خوری دیتا ہے نگوری چی دا سنگ واخدی خوچی یو ورد دا خوراک واخدی کنا خلو پا دننا کئی او نور غیمو ته زړه وشو دا یې نه ګوري چې دا ماده اوس خیسته ده یا دا بوډۍ ده ځوانه ده څه ده خو معامله څه کوي توی کوي لیکن حضرت انسان دا خپل کارونو حاجت روایی سره سره دی نظافت او دی ظرافت ہم چکے خیال ساتی خو چی کله سلیم وی طبیعت نو آ ګوره وږی شی خو بیا ګنده خوراک نه کئی ځان له ښه پاکیزه صاف سوترا خوراک دا جوړی او مقصد نور کسی کیسو ته زړه وشی نو بیا ځان له ښه پاکیزه او ښه چیرته صفا سوترا شی چکی غواړی او دارنګي زناور ځان دی یخ نه بچ کئ دی ګرمی نه مثال بوټی دی التا خو یو بوټی د ایغه لاندې خو صفا ځمکه ده ښه ور لاندې شګې دي او صفا ښه تت ده او نور دي نږدې دي لګره هغه مقصد دا دی چې ورلاندې ګن غوندې دي ازغي یا شی نسته داسې سوپي دي جناور دی ته نه ګوري چې زه به وسیخ ته لاړ سم هغه ځای پاک ته نه نه چې کوم ځای خو چې دی له لمر نه ځان بچ کړي حاجت روائی که هغه حاجت پورا کئی او انسان حاجت پورا کولو سره سره دی مزید هغه دی نظافت او دی پاکیزگی دی دغه شی چوی متلاشی وی انسان دی تنو گوری چی دا خیسته بلډینګ دا لنټو وال دا زبا دی لاندی او ځان پټون دی باران نه کسپری تا گٹ شو کدی تا گٹ شو او انسان ځان پر خمحل چکی غواړي او آ دی ارتفاقات صالحو دی ارتفاقات صالحو دی پارا مقصد دی اغی استنباط کئی او سه نوی نوی اصول او قواعد و پارر باسی او پا اغی بانی بیا صدا سے منصوبہ بندگان کئی چی بیا انسان تا پا دی دنیا کے ٹیم تیرول نور ہم آسان نا آسان ترش او ځنی نور خلق کی په انسانانو کی چه آخو دونک آغا خو نئی صلاحیت وال چه آغا قواعد بار رو باسی خو دون ای چه پزړکی دای چه یار داسی یو شایمی جوړ کړی چه په دې سره دا سہولت ماتا حاصل شوی ټیک ته دی استنباط درجه لا ورته حاصله نه خو البته که کله ورته پته ولګیدله کله ورته پته ولګیدله نو بیا فورا چې ایک سړی خدا استنباط کړی نو دی ایک والا خبره فورا دی چې کی بیا قبول کی لکه دی پارا شاه صاحب یو مثال پیش کړی دا مثال په ابتدا دی ادوار دی انسان کی فرض کا دو انسانان دی یو انسان داسی دا چی ایغ لوگا تندا دا شئینا محسوس کرو نو چې دا لوګا تند محسوس کړو نو زړه کې دا د چې یاره داسې څه شی وای چې ما په هغه باندې د لوګا ماته کړې وای داسې څه شی وای چې ما په هغه باندې د تندا ماته کړې وای لیکن دی غریب په دې باندې اوس پوهېږي نه چې آخر دې پاره زه هغه منصوبه بندي خارج ته څنګه روباسم اگر که په دې باندې پوهېږي چې یاره داسې شی په کار ده نو گرزی گرزی بل انسان میند که چی ایغ انسان هم دغه ضرورت چو محسوس کړی وو لیکن ایخ د خدای پاک دور عقل و درایت ور کړی وو چی ایغ بیا هغه منصوبه بندی خارج تر باسلی وا دانی میندلی وی هغه او کرلی وی بیا هغه زرغونی شوی وی او ایغ نه مقصد دا چی ډیران جوړ کړی او سام هغه ورنا رشی جوړ کړی وا او هغه خوړلی او چې کله دی دا وویني او داسې سپری جوړ کړي و چې هغې سره به لمر نه او یخ نه څه کېدل بچ کېدل نو چې کله دی وویني دا فورا دا شی چې کی قبول کی چې او دغه د ما چې و مقصود و چې دې پاره داسې یو کار په کار و بیا چې دا وکړي نو دغه سي د ارتفاق ورو ورو راځي نو هغه خوري دای هم کری او خوري خود ته لا پختن چل نه ورګي دغه سي کچا ټینډې دي او کدوګان دي کریلې وغیرہ دغه سي کچای خوري نو الته هضمیږي نه خېټه ورنه خرابوي په خولې خوان هغه شی مزه نه کوي نو د پزړه کې خدای چې یار داسې سیو تدبیر وای چې دې خوراک داسې خوګ لګیدلای او خه طریقې سره چرته خو په دې پوهیږي نه چې دا به بیا داسې مسالو او غوړو دې کیسه کې پاخه کې به به خوري چې ګرځېده بل یو انسان مینده که چې هغه شی په دې طریقې سره مثال چو پخ کړي وو فورا د هغه طریقه چې کی قبول کی وها کذا به اختزر کې نور مقصد دا چې د بختن هغه اعلی طریقې او بهترینې ورو پورو دغه سي پیدا ترقی او د ارتفاق په دې طریقې سره چکیږي را درونی نو دا دی دغو دری شیونه دی وجنا چی انسان هر کار دی تقاضا دی طبیعت دی وجنا نکی کل دی عقل دی وجنا کی او انسان حاجت روائی سر سر دی نظافت طالب دی او په انسانانو کې داسې انسانانی چې هغه ته عقل درایت خدای ورکړی او بل داسې چې له هغه نه کم وي او هغه یو قسم داسی چی دی استنباط تی هغه منصوبه بندی کولای شی او بیا خارج تر باسلای شی او بل قسم دای چی هغه چه کئی بیا قبلای ورپسی نو اوس په دی دری واړو خصوصیاتو کی ټول انسانان سره شریک ندی ټول انسانان په دې کې شریک دي مساوي نه دي سره ټول انسانان په دې درې واړو کیسو کې سره مساوي نه دي په دې کې تفاوت ده ځکه چې د انسانانو عقول او افهامو کې څه موجود ده تفاوت موجود ده عقل نقل مشاهده ټول په دې خبره دلالت کوي چې ټول انسانانو عقول یو شی نه دي نو چې کله په دې کې تفاوت موجود ده نو اوس پته ولګېدله چې ارتفاق دوه قسمه شو ارتفاق دو قسمه شو یو هغه دیهی او دی بانډو او دی چیرته دی لری وطنو ګورا دین مخکی اسی دی وی مسئلے معمولی وضاحت تر تکون دا مسئلہ په بنا دا دا اصل کی دو دا ټول عالم دا فضا چی دا کنا دا علم حیات وال تقسیمی چه دالته خط استوا ده په منځ باندی او ایغه نه تئی سه یک بټه دو درجه تقریبا دی طرف تا جنوب طرف تا خط جدی ده او شمال طرف تا خط سرطان ده او داسی بیا دو شپگ برجونه دولس برجونه تا دا فضا تقسیمه شپگ شمالی برجونه گنن سی شپگ جنوبی برجونه گنن سی نو د خط سرطان او خط جدی ته قریب قریب علاقی چی د خط استوا ته دی دا ته دو تهذیبی علاقی وایی دی که اکثر ورځ شپه برابر وی نه ډیره پکی گرمی نه ډیره سردی داسی اعتدال سره کسی وی او یو هغه علاقی دی چی آل تال تا مقصد 66 درجه باندی یا لئیغنا زیادی درجه باندی چی واقعی وی نو هلته بیا چې کله لمر په برجونو د جنوب کې وي نو هلته دونه یخني وي چې سړی قابل دی خوځېدلو نه او کومې علاقې چې دې طرف ته بیا نږدې هلته سخته ګرمي بیا بیا چې لمر کله شمالي برجونو ته راشي نو هلته چې هغه کومې خط استوانه ډېرې لرې علاقې دي هلته دونه یخني شي چې سمه قابل دی رهایش نه او دی وجه نه دی هغو خلکو ورځ او شپې کې څه فرق وي او کله شپږ میاشتې شپه وي او کله بیا شپږ میاشتې چې په ورځ دا دی وجه نه چې هغه لمر په هغو برجونو کې شي نو هغه ته قریب وي نو سم پوره شپږ میاشتې ورته ښکاري چې تر څو جنوب ته نه راغلی چې کله لمر په آی برجونو کې شي نو ټول دو ته بیا ښکاري سمه ورځ په نو هلته مقصد دا دی چې په هغو باندې بیا شپږ میاشتې چې شپه سي چې تر څو پورې هغو برجونو ته بیا تللی نه بهرحال دا هسې یوه مسله وه خو اوس دا کیسه نشته نو تهذیبي علاقې به مخکې هغه ګڼلې شوې چې کوم به د خط استوا تا په تئی سے ایک بٹا دو درجے باندې ور قریب قریب وی دی تبع بیچور تیلا تہذیبی علاقے دا دی علم حیات مسئلہ دا بیا مقصد دا چې حیات کدا کسی ویلی سی تاسو اکثر ملګرو علم حیات ویلی او اس تصریح شرع چغمنی اداله کل سا دا ټول اوس خوای طالبان ښه جی نو دې مسله داسې ده تفصیل زیات ته پکې خپل وخت سره بیا کیږي خو مقصد دا ده چې دې ته بیا دا خط جدی او سرطان ته چې د کوم قریبي علاقې وي دې ته بیا دو تهذیبي علاقې وایي چې د کومې دې خط استعمال لري دي که نه دې ته بیا دو مقصد دا چې غیر تهذیبی علاقې وایي خو اوس داسې نه ده اوس د ترقی دور ده او دی آلات و سینسی اوس اغا علاقو کی لدغو علاقو نا ترقی چدا زیادہ دا لکا آسٹریلیا وغیرہ دا خط استوانا دیر جنوب طرف تا دی سمللی دی نو اوس هغه کی ترقی له دین هم چدا زیاته ده خو دا مخکې به د ترقی بنیاد په دې خبرې باندې و او اکثر علاقې دغه کې آبادې دي د خط استوانه تر خط جدی او تر خط سرطان په دغه علاقو کې اکثر علاقې چې دي ممالک دا آباد دي ا ډیر کم دي ځکه استرالیا ډیر نا وخت مندل شوی د مخکې بالکل پته نه لګیدله په هغه کې پښتانه ډیر دي دوست محمد خان اول اول تلایو غاټ ډیر پښتانه دي پکې اوخان بیال ته ګرځول تفصیل زیات ته بیا به وخت سره ان شاء الله په هیئت کتابو کې وایو خو دونه قدر اس خبر می درته کولا اوس شاه صاحب وایي چې دا ارتفاق په دوه قسمه شو یو دی باندو خلکو ارتفاق تا خپل ضروریات پوره کوي خو دوره ډیر زیات ګوره هلته ځمکې زیاتې وي نو چې چېرته کمره ووهله ګرد ورنه دیوال راتاو که یا د خاشاکو مقصد دا دی چې یو حد ونرتاو که بس دا د تا کور شو نو تاسو رشتیا وایو باندې خلق د دې سوچ او فکر ته نه دی محتاج چې یاره دا خو لږ ځای ده او مونږ کسان ګڼ یو نو په لږ ځای کې به ډېرې کوټې څنګه راولو نو دو انجینیرنګ او دغه علم ته محتاج نه دی او بیا به بل مکان باندې بل مکان کو نو دوی دو ته نه دي محتاج چې دې کې به څونه میټیریل چې ورته دا استعمالول یا څونه سریا چې دا مضبوطی او کینی نه فلانه دغو شیونو ته احتیاج نی دارنګي الته د فلشونو او د دغه تا مثال په تور باندې احتیاج نی بس چیرته کیناستلې خو جواب طعام ولا الته دالی په کیته ورک شي دنیا صحرای دغه شینو ته ضرورت نی دې ته نه ضرورت چې هغه سزا دی او بزینو هغه د ناله اله سدون غټ کوی داسي په کیتوي پار کوم شی نه مفید وی دا ماشومان به لوب ته یو ځای پکار دا الته مقصد دی دو تعلیم سو تربیت هغه دی پار پکار دا دا شی نه او دی ټول خلقو یو اجتماعی غونډې دی پار ځای پکار دا فلانه شی دا دا شی دا نو بل بیا داسې ضروریات دا شی نه چسی ډیر سی او د ټول کلی باندې سوک غارت نه وکی دا شای نه وکی سمانونه نسیو نو دا سی دا سوچونه هم چسی خود بخود و سر دیر سی منصوب مندگانے نو دی تب ارتفاق ثانی وائی ارتفاق ثانی بیا چکل دا شای سی او شہری جند رئی سی نو دا دی یو ارتفاق ثالث تقاضاو کی چی یار دون خلق یوز سر گرزی نو دی که با معاملات وی سوک پسان شای اخلی سوک پا پخرسی نو دی معاملاتو کی دارنګ دی قرضی لین دین بی نو چی اوس دا قرضی لین دین معاملاتو لین دین وی نو اوس په مقصد کله به تا قرضه چاته ورکړي آب درله نه درکړي کله به یو شی لږ قیمتي ته به خبر نه تر باندې ګران به خرڅ کړی نو دا دنیا کسی پکی راضی نو دی کی بیا منازعات را درومی جنگ جگڑے رات لیشی نو چې جنگ جګړې راتلای شي نو کدا د غسه پری دی جنگ جګړې نو بیا خو به دی کلی اغا تهذیب و تمدن او امن به چسی خراب شي نو دا دی تقاضا کوي چې دی پاره د داس یو قاضی وی داس یو حاکم دی چې عادی دی چې کوي فیصله کوي دارنګ چې دور غنه اجتماع وی نو دا دی دری وجوهات په بنا باندې د غنه اجتماع دا به دی یو واړه حکومت قائمولو چې کوي تقاضا کوي نو اوس دا دی دی دی وجوهات په بنا چې د منازعات به سبا دوم اس کې فیصله کوي دا دی چا تقاضا کوي دی یو حاکم تقاضا کوي چې یو مقصد دی دی ټول ضلع دی مثال یو مشر وی او یو دی دی چوی خود مختار سړی وی دارنګي دا چی دونه اجتماع عامه شی نو یقینا په دی کی داسی خلق وی چی هغه ته خدای پاک ردی مزاجونه ورکړی ذلیل نفوس ورکړی نو هغه مفاد عامه خرابول غواړی دی دی کلی اغا زنا شهوت لري شهوت پکې تغالب وي نو اغا مقصد دا چې دې سره د خلق عزت عزت ختمول غواړي او دا کارونه بکې نو ټول خلق عزت په محفوظ پاتې نشي دارنګه ځنې ردی مزاجونه داسی وی چې هغه ډکیتی غلا چوری دا شی نه غواړي نو دې سره به دې کلی خلق جون آب خنش نو دې پارا بیا دو دې سوچ وکي چې یار دې هم ختمول پکار دي نو دا تقاضا دې کوي چې دې پارا دې داس یو فوج وی داسی یو سپاهیان دی داسی یو نظام دی یو کس ما تحت چی اغا خلق دی پا دی شئینو باندی کنا نظر ساتی او مقصد دا دی چی چوک داسی یو کار کئی نو اغا تا دی سزا ور کئی او اغا بیخکنی دی کول شی چی دی خلق دا جند خراب نکی نو بل دی دیو جنا دا دی یو نظام حکومت چکی تقاضا بیا کئی دارنگی د دې غټ کلي څه داسې یو مفادات کله وي چې هغه مشترک مفادات وي چې یو کس په هغه باندې یا خو یې کولای نه شي او که کولای شي او هغه سرانجام کولای شي نو ډېر لوی تکلیف په چه کوي غواړي او بیا یو کس دیتا نفس دی دی دی خبر سماحت نکی دی دی خبر سخاوت نکی چی دی دا طول خلقو مفاد دی پارا خپل پیسی چکی خرچ کی نو یقینا د داسی یو مقصد دا دی چی کافی خلق اجتماع آ به د دی تقاضا کئی چی د دو مفاد عامه لحاظ دی وساته سی لکه سړکونه دی پولان دی نهرونه دی د کلی زمکو دی پاره نو دا یو کس چیرته کولای شی په خپل سرمایه او که بالفرض و تقدیر یو کس کولای شی نو نفس دی خبر سماحت نه کئی چی دا شئی نه دی چی کی برابر کی